خجی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله کې یو څو مباحث دي چې د هغې نه بحث کول دا ضروري دي یو بحث وجوه ته ایراد د بسم الله د بسم الله مصنف رحمه الله ول راوړی ده دویم بحث چې با د څه د فاره ده بسم الله کې دا با د سمعنی د پاره ده دریم بحث چې دا با د څه د پاره ده هغه د معنی د څه معنی لرله دا د سره پاره ده نه دریم بحث چې دا بای مکسور ور راوړل دریم بحث بای مکسور چې دا با مکسور ور را او څلورم بحث په متعلق د با کې څه کې متعلق د با کې چې د با متعلق څه شی دی تفصیل د بحث اول دا دی مصنف رحمه الله چې بسم الله راول په خپل کتاب کې د دې د اراده او دراوړو لپاره ډېر وجوهات دي یو وجه دا ده چې موافقت راشي د کتاب الله سره ځکه د کتاب الله د قران کریم ابتدا کې بسم الله لیکل ده نو مصنف رحمه الله د خپل کتاب په سر کې هم بسم الله راوړله دویمه وجه دا ده چې عمل راشي په حدیث باندې چې وارد دی په شان د چې کل امر زبادن لم يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع بعض روایت کې راغله ابتر ماندار چې کم کار زیبال والا لوشان والا کار وی او هغه په بسم الله سره شروع نشي نو هغه به برکت وي او هغه مقطوع الخير وي مقطوع الخير وي باقي خير نه وي درېمه وجه دا ده چې مطابقت راشي د کتابونو د سلف او صالحین سره ځکه سلف او صالحین چې څومره کتابونه لیکلي نو د هغه په سر کې او د هغه په اوائلو کې بسم الله وای راول دا ولیکل ده طالبانو یو سلف دی یو سلف دی سلف په فتحې دلام باندې دا نیکانو مشرانو ته ویل کیږي او سلب په سکون د لام سره ناکاره مشران ته ویل شي دغه شان خلف لفظ خلف په فتحې د لام باندې خلف نیکانو بچو ته ویل کی او خلف بسکون اللام خلف دا ناکار بچو ته ویل کی دا اس یو منځ کې خبره شوله بل وجه د بسم الله دراوړلو دا ده چې موافقت راشي د مکتوبات د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام سره انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې څومره د مکتوبات د هغه لیکلو په هغه کې با بسم الله وه اصل په سوجه شو یا نور شو پینځه د مکتوباتو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه انبیا او د صرف نبی علیه السلام موافقت راشي د مکتوباتو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره لکه د نبی علیه السلام مکتوبات هم مشتملو بسم الله باندې زه شو کنه شپږم وجه دا ده چې موافقت راشي د مکتوب د سليمان عليه الصلاه والسلام سره دا چې بلقیس بادشاهنه ته خط لیکل سورته نمل کې راځي نو خط کې ته لیکلي و انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم خبره پوهیږي شپږ وجوهات شو کنه او ومه وجه د راوړلو د بسم الله دا ده چې بسم الله د دیو جن مصنف رحمه الله راوړل چې کم فضائل وارد دي فضائل راغلي پر راوړلو د بسم الله کې په اوایلو د کتابونو وغیرہ کې ګڼ احادیث دي په دې کې ات چې وارد دی راغلي په بار د بسم الله کې خجیو بل وجدا دا مصنف رحمه الله بسم الله راوړل د فاره د دفه د وسوسه د فاره د د دفه د وسوسه ځکه چې مقام د تصنیف محل د خطرې دی مقام د تصنیف کتاب لیکل دا مقام او محل د خطرې دی ځکه په کتاب او په تصنیف کولو باندې طلباو ته فائدہ رسیږي نو شیطان د وسوسې اچي چې کتاب باندې لیکل شي نو دیو جنا بسم الله اورل د پاره د دفه د وسوسې د شیطان او بل اخري وجدادا چې بسم الله راول لپار د حصول تیمن او د برکت بسم الله راول لپار د حصول تیمن او د برکت لپاره چې برکت راشي دا خو لومبنه بحث وجوهات ذکر کول دراوړلو د بسم الله تفصیل د بحث ثانی دا دی چې با د څه لپاره ده با د کومې معنی لپاره ده نو په دې کې اختلاف دی یو مذهب د جمهور دی او یو مذهب د صاحب د کشاف دی جمهور وای کار کون کې کار شروع کون کې کار شروع کون کې دا محتاج وی استعانت او امداد ته راځي کار شروع کړي نو د الله امداد ته سمي دا محتاج وی نو لهذا جمهور وای چې دا با د فرض استعانت ده با د فرض نو تقدیر د عبارت متعلق بدارو تقدیر د عبارت با د دې په داسي وی چې استعين یا مستعینا بسم الله الرحمن الرحیم خبره مې پوهیږي او صاحب د کشاب دارالله زمخشری وای چې دا بعد فار د ملابست ده بعد فار ده ملابست ده چې معنی تبرک ده معنی تبرک ده بعد تبرک ده فار نه پدې کې خو یو لحاظ د ادب هم صدر شوی دی او بل پدې کې رد ده په کفار او په مشرکین باندې ځکه مشرکین هغه چې بکار شروع کوو نو هغه بسم الله ته والعزا ویو بسم الله ته ان د لات او د عزا او د منات په نوم باندې باغی برکت حاصلولو وختلو نو به د پاره تبرک شولا خبره باندې پوه شولې کنه تفصیل د بحث ثالث دریم بحث یعنی چې دا بای مکسوره ول راوړل دا باور مکسوره ده نو دا بحث طالبانو په زمن د سوالو د جواب کې دی دا بحث په شکل د سوالو جواب کې دی هغه دا دی سوال واردېږي چې په بسم الله کې دا با حرف دی او اصل په حروف مفردو کې فتحه ده چې دا با حرف ده او اصل په حروف مفردو کې فتحه ده لکه وایو مفرده شو حمزه شو ده دیو کې اصل څه شه ده فتحه ده او بل دا چې د با دوه حیثیت دي د با دوه حیثیت یو حیثیت د حرفیت دی او بل حیثیت د دې د جریت دی نو حیثیت د جریت دا تقاضا کوي چې دا د مجرور وي د پاره د دې چې موافقت راشي په مابین د اثر او د مؤثر کې خبر باندې پوښتنه نو دلته سکون اصل دی او قاعده دا ده چې الساکن اذا حرک حرک بالکسر ساکن ته چې کله حرکت ورکول کیږي نو ته کسر ورکول پکار دی نو د وجه د خفت او د حرکت د وجه نه پاتې کسر ورکول ورمان نه پیدا تفصیل د بحث رابع د څلورم بحث چې د بحث په متعلق د باقي نه په متعلق د باقي باس عامر د دوه جهتونه ده یو جهت دا ده چې متعلق خاص ته عام وکالت خاص ده تعام دویم جهتو چې متعلق فعل له کې اسم او مقدم دی او که مؤخر دی اولنې جهت حاصل خدا دی چې په دې کې دوه مذهب دي پنیز د بعضو باندې متعلق به دی خاص دی متعلق به دی خاص دی چې هغه ابتدعو دی ابتدائی دی خبر باندې شي کنه نو د دې په نسبت باندې تقدیر د عبارت دسی ابتدعو یا ابتدائی د متعلق دی او په نس د بازو باندې متعلق د با عام دی متعلق د با عام یعنی هر هغه فعل او شبه فعل چې پاره کې د دې خبرې صلاحیت وي چې د دې متعلق راغی لپاره واقع شي خبر باندې شي هرې کې شوی پیډي چې پای کې دا صلاحیت وي چې دا دې لپاره متعلق واقع شي خبر باندې شي او د دویم جهت نه بحث د هغې حاصل دا دی چې په دې کې دوه مذهب دي یو مذهب د کوفیانو دی او دویم مذهب د بصریانو دی کوفیان وایي چې متعلق د با هغه اسم ده هغه چې او مقدم ده اسم ده او مقدم ده اسم خو ځکه ده چې دا جار مجرور په محل خبر کې واقع شوی محل خبر کې واقع شوی او خبر چې کوم ده طالبانو دا د مرفوعات نه دي قسم د مرفوعات دی کنه دي او مرفوعات قسم د اسم دی او اسم قسم د کلمې دی او د کلمې په تعریف کې افراد ملحوظ دی چې کلمه مفرده وي الکلمه لفظ وزع لمانا مفرد را بشته اسم منی مدراوه مفرد او متعلق به مقدم ولي وي مقدم به ځکه وي چې هر متعلق دا عامل به متعلق کې هر متعلق هر متعلق عامل وي به متعلق کې او عامل به معمول باندې مقدم وي عامل معمول باندې مقدم معمول مقدم نه ای دې متعلق کوم دې هغه فعل له او مؤخر دې متعلق فعل له پیر خو زکه د عامره چې چون کې جار مجرور سخت احتیاج وی متعلق تا د جار مجرور شدید احتیاج وی متعلق تا یو د کوم څه چې سخت محتاج ضرورت وي دا غره لپاره قوي چې څه ضرورت وي او په عواملو کې پیل عامل قوي دی په عواملو کې مقویه ده نو د دیو جنبا د دی عامل هغه به فعل وي ابتدئو مثال په تور باندې تقدیم د ماحقه تاخير حصر پیدا کوي دقرانګي تاخير د ماحقه تقدیم تاخير د ماحقه تاخير هغه احتساس پیدا کوي حصر پیدا کوي نو د دیو جنبا د دې متعلق طالبا مؤخر به خبر باندې پوي مذهب د بسرین نو دا قوی دی خورا دی متعلق دی با فعل وی اسم فعل بوي او مؤخر بوي فرمانه بس یې فرمانه سبب